په دې جهادي برخه کې جهاد احکام اموال الغنائم وما يتعلق بذلك دا الله سبحانه وتعالى بیانوي د الله د عظیم کتاب قران کریم څخه د جهاد او قتال په اړه صریح دلایل او احکام دویمه برخه ایمانی برخه ده چې الله سبحانه و تعالی دا برخه هم ناشنا انداز کې بیان کړې ده چې ورسته د هر برخې تفصیل په خپل ځای کې بکیږي راځي او منځونه او د هغوی انفاق چې دیو مال څه لپاره مصرفوي دې لپاره مصرفوي چې دا دین ختم شي او قران ختم شي او دین مغلوب شي او د دیو جدا کېدل په آخرت کې لیمیز الله الخبيث من الطيب دا به ان شاء الله جدا کیږي الله سبحانه وتعالى دا بیان کړل او بیا دغه چا چې قرآن کریم نه اوریدل او قرآن واورید او ایمان راوړو نو الله ویل چې یغفر لهم ما قد سلف دیو ته به د دې مخکنی ګناهونو معافي کیږي او د صورت هغه دویمه موضوع بیان شو چې وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله په دې درس کې د صورت هغه اوله دعوه ذکر ګی غنیمتونه. او د هغې مصارف څه دي؟ او په هغې کې د هغه غنیمت پنځمه حصه تقسیم. د هغې مصارف څه دي؟ د پنځمې حصې مصارف څه دي؟ بیا ورپسې مسلسل هغه علتونه بیانوي. اته علتونه مخکې بیان شوي وو او پنځه آداب. واعلموا ان ما غنمتم من شیء. مخکې سره ربط ښکاره دی، الله ستاسو مولا دی او ښه مدد کوونکی دی. مدد ته وګورئ، مدد هغه دا دی چې تاسو ته په بدر کې غنیمت درک غنیمت څه ته وایي غنیمت هغه مال ته وایي چې کافرانو نه مال واخیستل شي په جنگ کې دې ته وایي غنیمت کوم چې بغیر د جنگ نه کافرانو حربیانو نه واخیستل شي هغه ته مالفای وایي کوم چې کافرانو او اهل ذمه نه اخیستل کیږي هغه ته جزیه ویل کیږي درې فرقونه جدا جدا دي واعلموا انما غنیمتم په شی هغه څه چې تاسو اخیستي کافرانو نه په جنگ کې چې شي چې هر څومره من شین چې هر څومره شي مسلمانان چې کافرانو نه په جنگ کې مال وګټي نو دا سې نه ده چې کم سړی چې ګټلې دا د هغې شه اصل کې د دې نه به پنځه حصې جوړیږي هغه یو حصه یعنی پنځمه حصه چې ورته وایي او د دې حصې تقسیم هغه د څلور قسمونو تقسیم نه کوي هغه معلومه خبره ده چې هغه د غانمینو حق ده اوس هغه پنځمه حصه او د پنځمې حصې تقسیم بیانوي الله سبحانه وتعالی یقینا دغه پنځمه حصه د دا ټول مال دا د الله د رسول ده او د خپلوان د رسول ده او یتیمانانو او مسکینانو او د مسافرو ده الله لدا په تور اختیار او رسول ته ورکول کیږي چې خپل ژوند په تیر کی هغه مال ته محتاج ده کنه خپل اهل او عیال باندې به مصرفوي میلمنو باندې به مصرفوي بیا پس د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته څوک وایي شته چې بیت المال ته به اچول کیږي او بیت المال کې چې واچوي بیا په مصارفو د مسلمانانو کې به استعمالوي هغه علما چې هغه د قرآن درس کوي د احادیث درس کوي مدرسین فقه او حدیث بیانوي په هغې باندې به مصرفوي ځکه چې دا ورثه د نبی علیه الصلاة والسلام دي. له ذی القربا نه مراد بني هاشم او بني مطلب دي صرف. د دې مطلب دا شو چې دا پنځمه حصه په دې پنځو طریقو باندې به تقسیمیږي. د دې دا مطلب شو. او څلور حصې د غانمینو شوې. اسلام په اصل کې په باب د جهاد کې بیت المال تقویت کوي دې ته وایي تقویت د بیت المال او تقویت د بیت المال کیږي په مال فی او مال غنیمت او په زکات باندې دا د بیت المال اقتصادي لارې دي دا کار به ولې کوئ ان کنتم آمنتم بالله که تاسو ایمان لرئ په الله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان او چې ایمان لرئ په هغه مدد باندې چې مونږ نازل کړو په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د فرقان فرقان په ورځ د فیصلې یا په ورځ د فتح الله په خپل بنده باندې په ورځ د فتح باندې څه نازل کړي او مدد وما انزلنا دلته مراد دینه مدد د ملائکو دی یوم الفرقان ورځ د نصرت ته وایي چې هغه ورځ د بدر وه یوم التقى الجمعان چې مخامخ په هغه ورځ باندې چې مخامخ شو دوه ډلې کافران او مؤمنان والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر شي باندې قدرت لري اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى کله چې وای تاسو په غاړه هغه نږدې د څه غاړه د بدر د خوړه د هغه چې هغه کومه نږدې غاړه و مدینه طرف ته تاسو په هغه وای او کافران په هغه غاړه باندې چې هغه لري و او قافلې ستاسو نه لاندې وو والرکب اسفل منکم ابو سفیان ښکته ستاسو نه روانو کوزه لاره وه د سمندر په غاړه دا نقشه د بدر الله سبحانه وتعالی بیانوي بدر اصلا کې یو خوړ دی په غرونو مینس کې دی دا د هغې یو غاړه چې مدینه طرف ته نږدې ده هغې ته العدوه الدنیا وایي او هغه بله غاړه چې هغه مدینې نه لرې ده هغې ته عدوه القصوا چې په هغې باندې ابو جهل و ابو سفیان ځان ته په سمندر په غاړه باندې کوز طرف ته په لاره باندې روان و ولو تواعدتم که تاسو مخکې نه وعده کړې وه د مخامخ کېدلو په یو خاص تاریخ باندې او یو خاص تاریخ هم ټاکلی وی نو لختلفتم فی المیعاد نو خامخا به تاسو اختلاف کړی وی یعنی د وعده شوی به په دغه وخت مقرر کې الله حکمت بیانوي چې بدر جنگ شوی دی بې میعاده جنګ بې تاریخه جنګ تاریخ ټاکل شوی تاریخ په دې کې نه و دا تاریخ نه وی چې په پلاني تاریخ کې به یو بل سره جنګیږو ناڅاپه یو بل سره مخامخ شو الله وایي حکمت دا دی چې تا... که تاریخ یې وی نو اختلاف به خامخا بې وعده شوی وی خامخا یا به ستاسو طرف نه یا د هغوی د خوانه ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لكن رسته فعل پټ دی لكن جمعكم بغير معاد لكن الله تاسو را جمع کړی به معاد د دې لپاره چې پوره کی الله تعالی هغه کار چې هغه کېدو د پوره کېدلو مفعولا معنا د پوره کولو لایق او مقرر مراد د دې نه څه دی جنګ کول په دې جنګ کې څه فایده ده لیهلک من هلک عن بینه ویحیا من حی عن بینه هلاک او حیات نه خپل خپل معنا مراد ده د دې لپاره چې مړ شي څوک چې مړ کېږي روسته د دلیل نه روسته د لیدلو د دلیل نه او ژوندی پاتې کېږي څوک چې ژوندی پاتې روسته د لیدلو د دلیل نه دویم د هلاک نه مراد کفر او شرک دی او حیات نه معنی ایمان او توحید دی د دې لپاره چې څوک عقیده باطله ساتي هغه به هلاکي روسته د هلاک د باطل دلیل نه او څوک چې ژوندی پاتې کیږي روسته د لیدلو د ایمان او توحید نه که څوک په صحیح عقیده باندې ژوندی یاغه روسته د دلیل نه بي او الله تعالی اوریدونکي او پوها ده اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا الله اوس خپل نعمتونه ذکر کوي او دا ټول نعمتونه د جنگ پیدایش چې دا جنگ ساسو په مینس کې پیدا ک په دې کې خوب واقعا بیانوي چې الله سبحانه و تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو خوب خو ده چې کافرانو سره زمونږ ملاقات شوه دی او جنگ هم شوه دی او ډیر لګ دی او لګ خلق دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خوب صحابه ته بیان ک چې زمونږ چې چا سره جنگ دی هغه لږ خلک دي ولې په حقیقت کې لږو کنه څه چې مړه شو څه اسیران شو او څه اسلام راوړو خو په دې کې جدا حکمت الله سبحانه وتعالی بیانوي اذ یریکهم الله فی منامک کله چې وخود تا ته الله تعالی دوی په خوب کې ستا په خوب کې لګ تا خوب کې تا ته وخودل چې دا لګ خلک دي ولې که الله تا ته ښودلی وی دا خلک ډېر نو خامخا به کمزوري شوي وی تاسو یې صحابه او خامخا اختلاف به هم جوړ کړی په کار د جنګ کې خبره الله نبی علیه صلات وسلام سره کوي او بیا خطاب کوي فشلتم کې بیان صحابه ته کوي ځکه چې نبی ته نه وایي چې فشل ته لیکن ولکن الله سلم لیکن الله تعالی بچ کړی تاسو د فشل او د تنازع نه سلمکم من الفشل والتنازع انه علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی عالم دی په هغه خبرو کې چې هغه په سینو کې دی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا دا بل علت دی اوس دلته بل حال ذکر کوي کله جنگ کې چې مخامخ شي اذا التقيتم نو یو بل ته لګ لګ ښکارا کېدل کافران مؤمنان ته لګ ښکارا کېدل او مؤمنان کافرانو ته لګ ښکارا کېدل دې کې څه حکمت وو او کله چې وخدل تاسو ته الله تعالی دوی اذا التقيتم کله چې مخامخ شوي فی اعینکم تاسو په سترګو کې لګ تاسو په سترګو کې کافران لږ ښکارا کړل و یقللکم فی اعینهم او کم ښکارا کړی تاسو فی اعینهم دا غوی په سترګو کې دې کې حکمت څه دی ليقضي الله امرا كان مفعولا د دې لپاره چې الله تعالی پوره کې هغه کار چې هغه د پوره کېدو لایق او مقرر شوی دی دلته امر نه مراد فتح ورکول اې مؤمنانو اې مجاهدینو کله چې تاسو یو ډلې سره مخامخ کیږئ نو تاسو بد ردې مه ویوئ تاسو اول ثابت قدم اوسئ د الله تعالی ډیر ذکر کوئ او د الله او د الله رسول خبره ومنئ په جنگ کې کله چې یو حکم سره مخامخ کیږئ یو هر یو خبرې سره دې ته متوجه کیږئ چې مونږ ته الله او د هغې رسول څه ویلي دي او د تنازع نه